بسم الله الرحمن الرحیم لیلۃ القدر شپه د قدر په قران مجید کې دا مستقل صورت ته او پدې کې د دې عزت شپه قران ذکر کړی دا او د دې د فضیلت وجه هغه هم دا ده چې الله په دې کې قران نازل کړي دي قدر دیتا د صد وجه نوې په قران کې دا لفظ بار بار راځي د قدر معنی اندازا دارنګه د قدر معنی عزت او شرافت په قران کې په دې معنی کې دا لفظ بار بار راځي قدر اندازې تم وي لکه ان کل شیء خلقناه بقدر دارنګ وکان امر الله قدر مقدورا نو قدر په معنا د اندازې باندې په دې شپه کې د الله په علم کې خو د مخکې نه وه خو فرشتو ته د راتلونکي کال چې کوم اعمال دي او کوم بجټ دی نو فرشتو ته دا مخې ته کې خو دی شي او داغي په علم کې دا خبره راشي کاغه د رزق دی کاغه د مرګ دی کاغه هر حوالی سره دی په سوره دخان کې راځي فيها يفرق كل امر حکیم چې سمره غ مضبوط کارونه او محکم کارونه نو هغه په دې کې يفرقو د لوح محفوظ نه غره جدا کړی شي او د فرشتو علم تمراشي هغه یولی کی نو په دې کال کې په دې شپه کې د ټولو کارونو د هغې هغه اندازه هغه وکړی شي خه الله ته خو د مخکې نه علم دی خو اوس فرشتو تم د هغې پته ولګي نو قدر په معنا د اندازې باندې او هرچی د سوره دخان دا غایت دلاندې چې د دین مراد ليله النصف من شعبان دی نو پای کې چې څومره روایت د 15مې د شعبان متعلق راغلي دي نو هغه ټول روایت هغه ضعیف دي او هغه قابل اعتماد نه دي خا قدر په معنا د د عزت باندې د عظمت باندې د شرافت باندې لکه قران کې راځي ما قدر الله حق قدره او دی تعظیم نه کده الله پورا تعظیم نو قدر په معنا د تعظیم بانی او په معنا د عظمت بانی د شپې ته ليله القدر وې ځکه دا شپه د عزت ته دا شپه د عزت ته دا شپه د عظمت ته او په دې کې د دې عزت ولې دی د دې عظمت ولې دی نو ان انزلناه فی لیلۃ القدر قرآن په دې کې الله را لېګلې دی او د دې نزول په دې شپه کې شوه دی او داغه نزول دی چې هغه په یو ځل باندې د لوح محفوظ نه د اسماني دنیا ته بیت العزه ته دا د ابن عباس روایت دی د حدیث کتابونو کې ذکر شوی دی په دې یو شپه کې د لوح محفوظ نه دا نازل شوی دی بیت العزه ته اسماني دنیا ته او یا د دې دا معنام ده چې د قران چې کوم ابتداء نزول دی نو دا په ليله القدر کې شوی وو په نبی له صلوات والسلام باندې چې کوم لومبني وਹੀ هغه راغلی و نو اصل کې د غشپا دا د ليله القدر شپه وا خد قدر او دیتا شپه د عزت وی او خابل دادا ليله القدر د قدر معنی نور مرضی لکه قران کې قدر په معنا د تنګوالی باندې هم راضی په معنا د طاقت باندې هم راضی د قوت او طاقت باندې نو دا بار بار دا راځي په معنا د تنګوالي باندې او قرطبي یو قول دام ذکر کړي چې ليله القدر ته ليله القدر د دې معنی په اعتبار باندې وای چې هغه شپه ده چې زمکه د فرشتو د ډیر نازلېدو د وجنه د زمکه دا تنگ شي دا تنگ شي او دومره یعنی دومره په کثرت سره ملائک په دې شپه کې دا را کوزيږي څنګه چې دې صورت نه ثابت دی او دارنګ قدر په معنا د طاقت او د وسعت باندې هم راځي نو دا خود دې هغه لفظي تحقیق شه خ په تفسیری روایتو کې دلته مفسرین غي ذکر کوي چې په بنی اسرائیلو کې بعضی خلکو چې هغه زر زر دکه ایله الله ډیر عمرونه ورکړي او پخوانو امتونو لا نو بنی اسرائیلو کې یا په پخوانو امتونو کې بعضی عابدانو چې هغه به زر زر میاشتي هغه به عبادت کو نو په دې خبره باندې صحابه کرامو به تعجب وکړ نو دا شپه دیلا دا تعجب د وجنه چې موږ له کم عمرونه هغه را کړی شوی دی نو خ الله دی دی امت لا دا یو فضیلت او دا یو شرافت دا ورکړی دی د دې پشپا چې تاسو په دې یو شپه کې عبادت وکئ نو دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی او دا د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی خا آیا دا د دې امت خصوصیت دی نو په دې باره کې دوا اقوال هغه ملاویږي یو خدا چې یو قول دا دی چې دا د دې امت خصوصیت دی په دې باب کې بعضی روایت هغه پیش کیږي لکه موطا د امام مالک کې داغه د د بلاغیات نه دی چې هغه ته د یو روایت را رسیدلې چې نبی له صلوات و سلام ته داغي د امت عمرونه داو ته پیش کړی شو نو په حدیث کې راځي فکأنه تقاصر اعمار امته نبی علیہ السلام د خپل امت عمرونه دای کم وګڼل دای کم وګڼل نو الله ولا ليله القدر ورک جزاء پدې کې د عبادتو کې او د د عبادت د کموالی چې هغه کم احتمالو نو پدې کې د عبادت هغه کمې هغه پوره کی بعضی نور روایات هم راځي خا یو روایت په مسند احمد کې او په سنن نسائی کې دا راځي چې نه ليله القدر زکه پای کې د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا روایت نه داسې معلومیږي چې هغه د الله د پیغمبر نه تاسو کې چې آیا د ليله القدر تكون مع الانبیاء ما كانوا دا د پیغمبر هغه روایت د الفاظو نه داسې پته لګي چې آیا دا د پیغمبرانو سره وی ترسو پوری چې هغه په دنیا کې کله چې هغه اوچت کړي شي نو ليله القدر دا موچت کړي شي کنه دا به تر قیامت ای نبی علیہ السلام وینه تر قیامت به نو اصل کې د ابو هريره مطلب داو چې آیا دا به د نبی له صلوات والسلام د ژوند پوری کنه دا به تر قیامت پوری خدا غ روایت د الفاظو نه داسي او احتمال معلومیږي چې تكون مع الانبیاء چې دا د انبیاء علیهم السلام سره وي نو بازی وی چې دا په نور امتونو کې هم داو خو زیات تر قول دا دی چې دا د دې امت تخصیص دی او دا د دې امت خصوصیت ته ځکه دې امت له قران ورکړې شوی دی او نو دې وجنه او د دې امت عمرونه هغه کم دي نو د دې وجنه الله څنګه ډیر نور داسې خصوصیات ورکړي دي یوې د ليله القدر دا خصوصیت دی د دې په بعضی علامات هغه بعضی روایتو کې راغلي دي لکه په صحیح مسلم کې د ابی ابن کعب نه بعضی روایت دي چې د دې علامت یو دا دی خدا اکثر هغه علامات دي چې هغه علامات دا شپه تیر شي نو بعد دا غي نه پته لګي د دې وجنه یو بحث په ليله القدر کې دام دی فتح الباری کې ابن حجر لیکلی دی چې په دې روایتو کې یو لفظ راځي چې تحروا تحروا تاسو د دې شپې تلاش وکړئ او د دې شپې د دې جستجو کوي او د دې کوششو کوي د دې وجه نه کم سړی ته چې پته ولګي چې دا د ليله القدر شپه ده نو د دې اجر او ثواب باغ ته ملاويږي خو لیکن دا خبره دا درست نه ده ځکه وجه دا ده چې د ليله القدر بعضی علامات داسې دي کم چې د صحیح روایتو نه پته لګي چې دا شپه تیر شي نو دا غې نه بعد هغه علامات په احادیثو کي هغه ویل شوي دي نو چې شپه تیره شوي او بیا وروسته پته لګي نو بیا د هغې څه فایده ده بیا خو دوباره انسان شپې ته نشي راتاوې دی لکه په حدیث د مسلم کې د ابی ابن کعب ناراضي چې انها تطلع چې دا نور دا به راخیژي یومئذ لا شعاء لها په دغه ورځ باندې چې د هغې هغه شعاع به هغسې نه وي لکه د نورو ورځو په شان یا لکه بل روایت کې راځي چې و امارتها ان تطلع الشمس فی صبیحه یومها نور براخیږي د دغه ورځې په سحر باندې بيضاء تک سپین بې لا شعاع لها او دا غیبه شعا نه مطلب دا غي واغتاو هغه بني ځکه کثرت سره فرشتي اگر نازل شوي او دوباره هغه واپس خيږي دارنګي ابو داود تیالیسی کې دا روایت راځي چې دا لیلتون لا حارتون ولا بارده دا داسې شپه ده چې نه پدې کې ډیره ګرمي وي او نه پدې کې ډیره سردي وي مطلب دا که د ګرمۍ موسمي ګرمي پکې نه محسوسيږي او که د سردۍ موسمي نو پدې کې هغه یخني هغه پکې نه محسوسيږي په بخاری کې دا روایت به هم راشي چې نبی له صلوات و سلام ته د شپه دا خودلې شوی و خو بیا د یو دوه او نبی علیه السلام چې کله رووته د کوره جماعت تراغه صحابه ته د دې شپې بارکی ویلی چې دا فلانې شپه دا د ليله القدر شپه ده خو دوو کسانو هغه خپل منځ کې جنگ کو او شاید چې هم د دې شپې په تعلق جنگ کو نو داغه جنگ د بے برکتې د وجنا د دې شپې هغه علم هغه الله اوچت ک بعضی خبرې صرف د الله پیغمبر ته د دې علامات په تور باندې د یو تپری خو دی او نور د دې شپې هغه علم هغه الله اوچت ک اشاره دی ته چې جنګ جګړی دا د بې برکتۍ سبب دی او د دې د وجنه انسان د ډیر خیر نه محرومیږي د دې وجنه په کمزې کې اختلافات راشي نو دا غزینه برکات ختم شي کم کور کې جنگ جګړې اختلافات داوي هغه کور ناغه برکات هغه ختم شي لکه ليله القدر د دې علم د دې وجه نه اوچت کړي شوی دی او بیا خیر حدیث کې دا وی نبی علیہ السلام فرمای کې دی چې په دې کې ستاسو د پاره خیر وی او حکمت د دې په پټولو کې دا دی چې انسان ټول کال ټول کال یعنی په رمضان کې هر شپه د دې د لټولو داغي کوشش وکي او هر شپه دا د عبادت کوشش وکي بلکې په صحیح مسلم کې خود عبد الله ابن مسعود نا رضی الله تعالی عنہ نا اغینه خو یو روایت دا راځي عبد الله ابن مسعود وی چې تاسو ټول کال عبادت کوئ نو په یو نه یو شپه کې به تاسو ته ليله القدر دا به تاسو ته ملاو شي دراصل ابن مسعود د شپې د عبادت ترغیب ورکي دا غي دا مطلب نه دی چې ګن ليله القدر په ټول کال کې یعنی د رمضان نه غیر په دې نورو میاشتو کې می داغه مطلب دا چې تاسو صرف د ليله القدر په دې یو شپه باندې اکتفا مکوئ بلکې د کال د نورو شپو د عبادت اهتمام هم کوی او چې کوم سړی د کال د دې ټولو شپو د دې د عبادت اهتمام کوي نو الله به هغه له ليلة القدر د دې سعادت هم ورکي د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت کې راځي ترمذی چې نبی له صلوات و سلام نه تاسو کې د الله پیغمبره که چرته زه دا شپه اومومم نو زه څه وکم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته دا الفاظ وایا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني چې اے الله ته معافي خوخه او اے الله ما ته معافي وکي زما ګناهونه هغه معاف کړي په دې شپو کې پکار دا ده خصوصا په اخرنی لس شپو کې چې انسان د عبادت اهتمام وکي او په دې کې انسان په خپل ویخ پاتې شي او دارنګ خپل کور والا خپل بچي خپل بیبي بی چې انسان په غي باندې اهتمام وکي او چې غي په دې شپو کې ویخ پاتې شي او د دې شپو د عبادت اهتمام وکي د دې وجنه په د حدیث په کتابونو کې ليله القدر دا د اعتکاف د باب سره ذکر کړي د اعتکاف اصل مقصد هغه د دې شپې لټول دي د نبی له صلوات و سلام داغي اعتکاف هم د دې دوه مقاصدو د وجنه یو دا چې د قران دور به پکې کو جبريل براته او هغه چې بسوره قران هغه نازل کړیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دا غي سره د قران غ دور کو نو یو چې انسان په دې کې د قران اهتمام ډیر زیاتو کی او دویم دا چې د ليله القدر د دې د عبادت اهتمام کی کتاب فضل ليله القدر د ليله القدر د غي د فضیلت باب فضل ليله القدر د شپې د قدر د فضیلت خ قرطبي په دې ځای کې په سورۃ القدر کې هغه د قدر مختلف هغه وجوهات هغه د تسمیه ذکر کړی دي یوی هغه دا ذکر کړی دی چی دی شپی ته الله قدر شپه ولی وی سمیت بذالک لعظمها وقدرها وشرفها دی شپی ته شپه د قدر د دی د عظمت او د دی د قدر او د دی د شرافت د وجه نه وی ځکه عرب عام طور باندې وی چې فلانه لفلان قدر د فلاني ډیر خاوند د قدر دی زموږ پښتو کې هم دا لفظ استعمالیږي چې د فلاني ډیر خ قدر دی فلاني ډیر خ قدر وکړه ده یعنی د ده هغه عزت یو ک او د ده دلې درناواله ورک یا لکه یو قول په کې دام ذکر کړی دی چې شپه د قدر ته شپه د قدر د دې وجې نه وي لأن للطاعات فيها قدرا عظيما ځکه په دې کې د اعمالو د هغې ډېر لوی قدر دی او الله ډېر لوی ثواب او ډېر لوی اجر پې ورکوي یو قول دام ذکر کړی دی چې د کم انسان دغه عزت او دغه شرافت نه نو په کار دا دا چې هغه په دې شپه کې عبادت کی او نو الله به خاوند قدر کی خاوند عزت به کی یا یو قول دام ذکر کړی دی چې دې تشپه د قدر د دی وجنوي لانه لانه انزل فيها كتابا ذا قدر پدې کې عزتمن کتاب را لګلې دی على رسول ذي قدر پاغه ډیر عزت والا پیغمبر بانی او علی امت ذات قدر او هغه امت له الله دا کتاب ورکړی دی چې هغه ډیر د قدر والا امت دی یا یو قول هغه دا ذکر کړی دی لکه ما چې څنګه ویلی چې قدر دی ته د دیو جنوي لئن الارض تضيق فيها بالملائکه زکه د ازمکه د فرشتو پر اکوزیدو باندې تنگ شي نو یو د قدر معنی غ تنگواله باب فضل ليله القدر د شپې د قدر فضیلت وقال الله تعالی ان انزلناه فی ليله القدر او د دې شپې هغه فضیلت د دې د دې د قران د دې صورت نم واضح دی پدې کې درې فضایل دا صرف په دې صورت کې ذکر دي یو دا چې ليله القدر خير من الف شهر چې دې کې عبادت دا د زرو میاشتو نه غوره دی دا د زرو میاشتو نه افضل دی په دې زرو کې هم د علماو یو قول دا دی چې دا زر میاشتي دا په حقیقت باندې حمل دي او درې اتیا صد پاسه درې اتیا کاله درې اتیا کاله او سلور میاشتي عام طور باندې سلور اتیا کاله علما ذکر کې ځکه هغه کسر عدد مو سره ذکر کی 83 سال او 4 مهینی نو سلور اتیا یاد کی نو یو دا چې په دې کې د سلور اتیا او کالو د غي عبادت برابر اجر ملاویږي دویم په دې کې وی تنزل الملائکه والروح فیها من کل امر په دې کې فرشتي اگر راځي او خصوصا جبريل راځي نو دا د دې شپې د فضیلت نه دی چې په دې کې کثرت سره ملائک راځي کثرت سره ملائک راځي او دریم دا چې هی سلام دا شپه د سلامتیا ده هی حتا مطلع الفجر د سبا د راختو پوری د میاش د دا شپه دا د سلامتیا ده نو کم اس کم په دې صورت کې د دې شپې دا درې فضایل دا ذکر کړي او بعضی روایاتو کې د دې نور بعضی مفسرین د دې نور څه بعضی علامات ذکر کوي یا خلق چې په دې شپه کې ونی چی نو دا په سجده باندې پرتی دا اسی اقوال دي دارنګي ها البته یو قول په کې دا راځي چې په دې شپه کې شهاب ثاقب دا نه یعنی په نور ټولو شپو کې د د شیطانانو پسی شهاب ثاقب دا غرزول کیږي لیکن په دې شپه کې شهاب ثاقب دام نه بعضی نور علامات هم ذکر کړي دي چې داغه د روایت حقیقت سره تعلق شته او بای صرف د اقوال او غ حیثیت اغلري نو فقد اعلمه د دې نه بعد چې کوم الفاظ راشي نو عموما الله خپل پیغمبر لا د اغسیس خبر ورکړي لکه دلته د ليله القدر باره کې وما ادراک ویل دي نو به ليله القدر دا غي باره کې خبر ورکړي دي چې ليله القدر خير من الف شهر هغه تفصيلي ورکړي دي وما قال وما يدريك او په قران کې چې وما يدريك راشي نو فانه لم يعلم نو پدی کې الله خبر نی ورکړي خپل پیغمبر لا او قران کې دلته درې آیتونه ذکر کړی دي امام بخاری یو سوره احزاب 63 سوره شورا 17 او سوره عبسه کې درې آیات په دغه دوو ځایونو کې احزاب او شورا کې خو د قیامت ذکر دی سوره احزاب کې وایي چې وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا او سوره شورا ولسم کې وایي چې وما يدريك لعل الساعه قريب نو د قیامت د وقوع غ علم اغه نه دی ورکړي او هر چې سوره عبسه کې دی نو هغه د وما يدريك لعله يزكى او سشي په کتا لرا شاید چې دی ځان پاک کی نو هغه د عبد الله ابن ام مکتوم او د ابو جهل دی هغه واقعیا هغه ذکر کړی دا وما ادراک ماضی چې کمزې کې چې ماضی دا نو الته خبر ور کړی دی او کمزې کې چې مضارع دا نو الته پیغمبر له خبر هغه نه دی ور کړی الله دی په حضرت عمر بانی رحم ولیږي او دارنګ به په بعد کې په نورو خلفاو باندې په عثمان او په علي باندې چې په رمضان کې اغوی داسي یو طریقه هغه رایج کړي وا د الله غیله یو یو فهم او یو فراست ور کړي او په دیني پوی ور کړي وا چې د پر رمضان المبارک کې د تراویح د عبادت دای په دې شان باندې په امت کې رایج کړي دي او د نبی له سلام غ پر خوده شوی عمل هغه پای کې دوباره راځوندې ک چې یو سړی پر رمضان المبارک کې صرف د تراوو اهتمام مو کی نو الله بدتا شپه د قدر ليله القدر دا بو ته نصیب کی لیکن نن د تراون هم پوره یو غب جوړ شو او خلکو یو مزاق ته جوړ ک او به خصوصا چې سمره د رستنې شپې داراشي نو په دې کې خصم هغه خپې لاسونه د دې عبادت لپاره ماتيږي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان او د انسان څنګه چې د حضرت عمر خبره چې ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه چا چې د دې نگهبانی وکړه د د خپل دین حفاظت کوي او چا چې دا ضایع ک فهو لما سواها اذیع نو د د نور دین داغي پروام نه ساتي د انسان پته داغه د منځ نه لګي چې د د منځ ادایګي څنګه کوي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه وايما حفظ سفیان وی چې منګه دا حدیث یاد کړی دی قال حفظناه چې منګه دا حدیث دا یاد کړی دی خو بیا علی ابن المدینی وی کوم چې د امام بخاری استاد دی نو چونکه سفیان دا دغه استادو د علی ابن المدینی نو سفیان وی چې حافظنا هو منګه دا حدیث یاد کړی دی نو علی ابن المدینی د خپل استاد د حافظی باره کې وی چې و ايما حفظ زما د استاد شش شاندار حافظه وا یعنی هغه دا حدیث یاد کړی دی خو و ايما حفظ سبب با کمال حافظه وا او څه شاندار حافظه وه چې هغه څنګه لکه دا حدیث په یو کمال طریقې سره دا حدیث یاد کړو حفظناه من الزهری منګه دا حدیث یاد کړو د زهری نه هغه د ابو سلمہ نه هغه د ابو هريره نه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال من صام رمضان چا چې د رمضان د روجي ونیولې ایمانن د ایمان په حالت کې واحتسابا او د الله نه د اجر په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه نو د ته بخنه وکړي شي دا غ ګناهونو چې مخکې تیر شوي دي د ماضی هغه ټول ګناهونه به تعالی معاف کړي ومن قام ليله القدر او چا چې د ليله القدر قيام وک ایمانن د ایمان په حالت کې واحتسابن او د اجر په حالت کې د الله نه د اجر په امید باندې غفر له ما تقدم من ذنبه نو د بخنه وکړي شي هغه چې مخکې تیر شوی دي د ګناهونو نه تابع سليمان ابن كثير عن الزهري سليمان ابن كثير د سفيان متابعت کړي دي باب التماس ليله القدر في السبع الاواخر پدې کې دا مختلف ابواب دا ذکر کړي بعضي بابونو کې دا ذکر کړي چې اخیرنی ټوله عشره لکه بل باب کې را روان دي پدې باب کې دا وی چې اخرستنی چې کم دا اووه شپې دي نو په دې کې د دې خصوصا ځکه روایت په کې مختلف راغلي دي نو چې دا رستنې کمی اووه شپې دي نو په دې اووه شپو کې د دې زیات اهتمام پکار دی باب التماس ليله القدر في السبع الاواخر لټول د ليله القدر په دې رستنو اووه شپو کې حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارو ليله القدر في المنام قد دې روایتونه دام پته لګي چې دا شپه الله چې کم خلک هغه د عبادت اهتمام کوي نو الله یو ته د خوب په حالت کې هم خي ان رجال من اصحاب النبی بعض صحابه کرام ارو اغي ته ارو خودل شو په خوب کې ليله القدر د ليله القدر شپه دا او ته خودل شو په منام په خوب کې فی السبع الاواخر په دې رستنو وو شپو کې یعنی بعضی صحابو ته یو شپه بعضی صحابو ته بل شپه نو صحابو باغ خپل خوبونه د الله پیغمبر ته ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداغي په بنیاد باندې هغه تعبیر هغه به ورکو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمایل چې ارا رؤیاکم ز تاسو دا خوبونه دا وینه ما چې قد تواتعت یعنی صحابو ته به د مخ کې نه د دې اخیرنو شپو د دې متعلق خوب دا به تورو خودلې شه نو نبی علی سلام فرمای چې زستاسو د خوبونه یې نه ما چې چې دا موافق شوی دی په سبع الاواخر د دې وروستنو اوو شپو سره یعنی دا د هغه وروستنو اوو شپو سره برابر شوي دي او موافق شوي دي نو فمن کان متحریها نو هر هغه څوک چې هغه د شپې تلاش کوي او د دې شپې کوشش کوي نو فلیتحرها فی السبع الاواخر په کار د چې هغه کوشش وکړي د دې شپې په دې وروستنو اوو شپو کې حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد وكان لي صديقا ما د ابو سعید نه تاسو کا ابو سعید الخدری او ابو سلمہ وی چې اغا زما دوستو فقال نو وی ویلې چې اعتکفنا مع النبي صلی الله علیه وسلم موږ د الله د پیغمبر سره اعتکاف وک العشر الاوسط من رمضان د رمضان المبارک چې دا کومه درمیاني عشره ده په دې کې موږ د الله د پیغمبر سره اعتکاف وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبیحه 20 روته په یوشته مشپر روته نو فخطبنا نو مونږ ته تقریر وک خطبه وکړه وقاله وی ویلی انی اريد ليله القدر ما ته ليله القدر دارو خودل شوا چې دا په دې فلانې شپه ده ثم انسیتها او بیا زمانه هیر کړې شوا او نسیتها هه البته ماته چې کومه شپه هغه راښودلې شوې وه زما نه هېره کړې شوه نو په هغې کې ماته صرف دا یاد دي واني رأیت او بېشکه ما ولیدل چې اني اسجد فی ماء وطین چې زه سجده لګومه په اوبو کې او په خټو کې یعنی په دې شپه به باران شوی باران به شوی او زبا په خټو کې سجده کوم دای نه خدا دای علامت ته فمن کان اعتکف معیا نو چا چې ما سره د دې درمیاني عشرې د دې اعتکاف کو نو فلیرجع نو هغه دی واپس شي هغه د خپل اعتکاف زیت او کور ته دی نزي نو فرجعنا نو منګه دوباره غ د اعتکاف زینو ته منګ واپس شو وما نرا فی السماء قزعتا او منګه په اسمان کې قزعتا یو ټوکړه د اوریزي هغه منګه نه لیدله یعنی په اسمان کې بالکل څه د باران امکانات نو فجاءت صحابه نو اچانک یو ټوکړه د وریځ غراله فمطرت هغه اوریدا حتا سال سقف المسجد تر دي چي د جومات چت هغه وبهيد، وکان من جريد النخل او په هغي د خجوري هغه څانګي هغه په پرتي وي. واقيمت الصلاه او د سحر منځ د پاره اقامت هغه وکړې شو فرایت رسول الله ان سحر منځ درید فرایت رسول الله ما د الله پیغمبر ولید ابو سعید الخدری وی یسجد فی الماء والتین چې هغه په په اوبو کې او په خټو کې ځکه چې جمعات داسې چت خوونه باران چې څنګه بهر ورید چې دنم ورید او هغه په اوبو کې او په خټو کې سجده کوله تر دې چې ما د نبی له صلوات و سلام په تندی کې دا غخټو هغه نخي هغه ماولي دلی باب تحری ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر د رمضان په اخرنۍ عشره کې په طاق شپو کې د ليلة القدر د دې تلاش کول فيه عباده د عباده ابن ثابت روایت دار روان دی په دې باب کې 2023 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا ابو سهيل عن ابيه عن عائشه په دې باب کې د عائشه رضی الله تعالی عنها درې روایت ذکر کړي خو دې منځ کې د ابو سعید الخدری دا روایت هم راوړي د عائشې په دې یو روایت کې راځي تحرو کوشش وکړي ورپسې په 2019 کې راځي التمسو دا ولټوي او په 20 کې راځي بیا تحرو ليله القدر چې تاسو ليله القدر شپه دا ولټوي نو تحرو ليله القدر فی الوتر تاسو ولټوي شپه د قدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان د رمضان په اخرنی عشره کې په هغه طاق شپو کې ولټوي حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یجاور فی رمضان العشر التي فی وسط الشهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام با یجاورو هغه به اعتکاف کو یعنی دیوزه پورې به ځان خاص ک د دې وجه نه مجاور هغه کس ته وی چې هغه بس په یوزه کې هغه ځای خاص کی د عبادت د پاره د ناستې د پاره مونږ عام طور باندی منجور هغه چاته وایو چې هغه یو ځای خاص کړی وي اردو کې وتا مجاور وي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با یجاورو د عبادت لپاره به یو ځای خاص ک فی رمضان پر رمضان کې العشر التي فی وسط الشهر نو رجع الى مسکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخپل کور ته را واپس بشو یعنی اعتکاف به ختم ک او خپل کور ته را واپس شو ورجع من کان یجاور مع او هغه څوک بم خپل کورونو ته هغه را واپس شو چې چا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د رمضان په دې درمیاني عشره کې به اعتکاف کړیو وانه اقام فی شهر ها البته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه میاش کې هغه ادری د قیام یو ک جاور فيه الليل التي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه میاش کې اعتکاف کړیو نو الليل الليله التي هغه شپه هغه ادری د کان يرجع فيها چې په کوم شپه کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس کیده عام طور باندې نو فخطب الناس خلق ته تقریر وک او توی ویلی او توی ویلی هغه خبرې چې صدا الله خوخوي ثم قال بیا فرمایل كنت اجاور هذه العشره ما خود دې عشری اعتکاف وک لیکن ثم قد بدالی لیکن بیا ما ته دا خبره ښکارا شو چې زه اعتکاف وکم د دې اخیرنو لس شپو هم وقد اريت هذه الليله او ما ته اخ اخ د لښو د شپه لیکن بیا زمانه هیر کړې شو نو تاسو داسې وکړئ چې فبتغوها فی العشر الاواخر په دې روستنو لسو کې اولټوي او وی لټوي خصوصا په طاق شپو کې په هر طاق شپه کې اولټوي وقد رايتني اسجد في ماء وطين د دې وجه نه علما وایي چې کوم میاش د میاشتې خو پته لګی نه چې دا به د دیر شو خيږي او کدا به یو کم دیر شو ځکه چې خورستو بیا پر رویت باندې پته ولګي د دې وجه نه علما وایي چې کوم میاش هغه د دیر شوی نو پای کې طاق شپه هغه یوشتمه درشتمه او پنځشتمه او وشتمه یو کم دیرشمه دا راځي او چې کوم میاش هغه به د یو کم دیر شو خيږي د یو کم دیر شو خيږي نو د یو کم دیر شو په میاش کې به د طاق په هغه حساب باندې هغه هغه حسابي بدلی کی د دې وجنه به د هغه حساب نه دویشتما سلیریشتما شپږشتما اتیشتما دا شپې لکه دا طاق جوړیږي د دې وجې نه په دې کې په دې ټولو شپو کې اهتمام هغه کول غواړي ځکه روستو به دا روایت راشي چې تاسو په څلوېښتمه شپه کې ولټوئ د هغې وجه دا ده چې د میاشتې پته لګي نه چې دا د دیرشو کېږي او که د یو کم دیرشو نو د دې وجې نه دا ټوله عشره یادوي او به خصوصا په هر طاق شپه کې ولټوي وقد رأيتني او ما خپل ځان ولید په خوب کې چې زه سجده کوما په اوبو او په خټو کې فاستهلت السما نو اسمان چغه کړه اسمان چغه کړه یعنی اسمان نه باران اوریده فاستهلت السما نو اسمان اوریده فی تلک اللیلتی په دغه شپه کې فخا اسمان اوغریده دلته نه مراد د دې غر غور دی نو پس آسمان او غرید او ګړز ګړز شو فی تلک اللیل په دغه شپه کې فام تورت نو هغه اورید بارانو شو فوقف المسجد فی مصلی النبی صلی الله علیه وسلم او جمعات هغه را اوسسید فوقف المسجد او اوسسید جمعات فی مصلی النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د منځ په ځای کې کم چې د امام غزه دی ليله 21 په یوشتمه شپه باندې نو فبصرت عینی رسول الله ابو سعید الخدری وی چې زما سترګو د الله پیغمبر ولید او ما او تکتل ان صرف من الصبح چې د سحر د مانځنه راو ګرځید او د نبی علیہ السلام مخ ممتلئن تینا وماء اغه ډکو د خټونه او د وبونه وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا دا اولټوئ په دي اخيرنو شپو کي وحدثني محمد اخبرنا عبد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر نبي عليه الصلاه والسلام اغي بزان دي او زي پورې خاص ک ینه اعتکاف به کو په اخیرنو لس شپو کې د رمضان او ویل به چې تاسو کوشش وکړئ تاسو تالاش وکړئ د ليلة القدر په اخيرنو لسو شپو کې د رمضان، حدثنا موسی بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن اکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلی الله عليه وسلم قال التمسوها تاسو ولټوي دا شپه فی العشر الاواخر من رمضان د رمضان په اخرنو لس شپو کې د هان مراد څه شه دی ليله القدر دا غ بدل دی د د ها ضمیر نه یعنی تاسو شپه د قدر الټوي فی تاسعه طبقه کله چې نه شپې پاتې شي یعنی مطلب دا چې په یوشتما فی سابعه طبقه کله چې او شپې پاتې شي یعنی په درشتما فی خامسه طبقه په پنځش په چې کله پنځش شپې هغه پاتې شي یعنی په پنځشتما مطلب دا چې یوشتمه او دا پاغه اومه شپه کې دا یبقین چې کله پادی یعنی درشتمه ليله القدر تابعه عبد الوهاب عن ايوب عن خالد عن اكرمه عن ابن عباس التمسوا في 24 دا تاسو ولټوي په سلیریشتمه شپه کې باب رفع معرفت ليله القدر لتلاح الناس تلاح د دوو کسانو په خپل منځ کې جنگ جګړې یو بل تکنزل رد بدی ویل د خلکو د جګړو د وجنه د ليله القدر چې کوم معرفت ته د دې چې کوم پیجنګله دا غوچت کړي شو حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حمید حدثنا انس عن عباده ابن سامت قال خرج النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر روته د کورا ليخبرنا بليله القدر چې موږ د ليله القدر خبر راکی فتلاح رجلان من المسلمین نو دو مسلمانانو په خپل منځ کې جګړه کوله یو بل ته بدره دی ویلی فقال وی ویلی خرجت لاخبرکم بليله القدر زه خوروته وم چې تاسو ليله القدر خبر درکما لیکن فتلاح فلان و فلان فلان کی او فلان کی جنگ کو پنځمه کې یعنی مطلب مراد ته نه هغه یوشتما دریشتما پندشتما او دارنګي اووشتما شپه دام پکې راځي باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان د رمضان په اخرنی عشره کې عمل کول پدې کې اعتکاف دا پکار دی دارنګي د قران سره تعلق او د نور شپو په نسبت باندې پدې شپو کې عبادت اغه زیات پکار دی او د ام المؤمنین هغه دعا موږ مخکې نقل کړه حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن ابي عفور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې باخرنی عشره دا داخله شوه نو شد مئزره نو او به تړ کلک به او تړ مئزره خپل لنګ خپل لنګ به کلک وتړو یا خدا کنایه ده او دا معنا ډیره بهتره ده دا کنایه ده د ډیر کوشش نه چې لنګ به وتړو لکه دا زمونږ محاوره ده چې لکه دې ته لنګ وتړه یعنی مطلب دا چې ځانو ته مضبوط کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پدی کې د عبادت ډیر کوشش کو اسیم دغه عبادت په نور شپو کې غزیاتو پدی کې به نو دیل نورم زور ورک واحیا لیله او یا شد مئزره یو معنا دام کوي چې لنګ به کله کوتړو یعنی مطلب جما به نه کولا خو لیکن هغه لومبنې معنا زیاته بهتره ده واحیا لیله او ټول شپه دا به ویخه تیروله و ایقظ اهله او خپل اهل هغه به مروي خو په نور شپو کې به خپل اهل